زاد الطالبین شپږ سلوختمه صفحه مانو بیان ورسول شپږ سلوختمه صفحه او دویشتم نمبر حدیث ته داغا دویم باب نه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار دو قسمه خلق دې د جهنميانو نه خواهش غرزون کې پر باندې دی پر باندې څنګه د ښکار نه دی نه یا خو بالکل ښکار دی لکه باز زینو کې بالکل پټیو پټه ختم کړي خلکو لو پټه ختم کړي دی بالکل یا کذا باز خلکو معمولی سلو پټه شته نری خو پای کې دنا کلیپونه ښکاری د سر وخت په کې ښکاری کله دا سو کوګي بل طرف ته چرواني او خو د ذکی ګرځي کلم کړي کو دوه یا غټ وي داغه قوم داسې یو خاده خواوري نو چې د زنانه او سرونه اخمن دس کړي خې برابر کړي او هغه په سر دا سره جمع کړي ګنګو چې کړي په شان د قوبه نو چې روانه کله یو خوا داسې اوړي ګنګو چې کله بل خوا داسې اوړي داسې دا د پاره د زینت او د خایس نو چې خلق هغه ته ګوري نوجوانان د نوجوانانو پزونو کې هغه ته پیدا کیږي میلان پیدا کیږي او بیا په پاسه لوپټم دی لوپټه څه څه پټه ځاله مالي لوپټه دور ختم دی اوس اوس د یو غز ها بس دور دے سننے کر جامیم لارے اسنمت البخت المائلت لټون رال بوکونه فیسبوکونه رال ها لګندونه رال نو خلکو نه غار سو وخت لا يدخلن الجنه نه بدن کیږي د جنت خو پیغمبر پاک هم سخت فتو لګي ها الله سخت قول ویلې د خدا کارونه کوي د خلکو ذهنونو کې د خلکو خواهشات پیدا کړي خلک په طرف د خپل ځان مایل کړي خو نبی علی السلام وی لا يدخلن الجنه دن بنشي دا خز جنت تا دا تمام کوا چې زب جنت ته زما وقوري موري ګوره ځان لري ساته دې سيزونو او کنه دې کې دن نشي نو جنت ته بنځي چې یو انسان رواني جنت ته نو د جنت نه لری به ته داسې خوشبویان راځي جنت بلا ډیر لري خوشبویان به راځي نو اغه لری لری د جنتونو خوشبویان به په دې خزبان باندې نو جنت په خود خود باندې او څه کنه دا نوې ها پاکستان دی او نوې ایجادات دی او نوې سيزونه دي نوې نيزونه دالخه ټي وي نوې ده نت نوې ده فیسبوک نوې ده دا چې ګوري بس چې څنګه اغیار کې اغیار خور څه کې نو ته څنګه کې پښتانه ولې کې دیندار ولې کې قران خانه ولې داسې کې خسته لباس جامع جوړوي او دنا چې بالکل پټه غټ لباس غټه بورقه غټ ساده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ویلي ان الله لا يقبض العلم بشك الله ناخل علم د چانا هغه به څور کوي فتوا به ور کوي بغیر د علم نه علم به وسره ودا سدنو فزلوا نقلم گمراه شو وازلوا نورم گمراه کو علم الله بچاله اسنالي خو چې علم او علما ختم کی دی علما قدر کوي نن ګوره تاسو د قران درسونه دي کورونو کې نیټونو کې دا د علماو مهنتونه دي کا علما لار اصل ختم دي بیا علم د اسلام د علم د ایمان د علم د قران د وعلموه الناس او خو تاسو د علم میراث لرا د علم فرایض لرا خلق تا فرضی فرض علم خوغه په اسلام په پوهه کا په ایمان په پوهه کا تعلم القرآن وعلموه الناس زدکه تاسو قرآن خپل وعلموه الناس او خو تاسو د قرآن لرا نور خلق تا